وتنصيب إمام وهذا واجب على المسلمين واجب قد ضيع لقرون وغاب عن واقع الأرض فجهله كثير من المسلمين والذين يأثمون أي يأثم المسلمون بتضييعه وتغييبه وعليهم أن يسعوا بسم الله الرحمن الرحیم محترمو مسلمانانو ورونو خویندو مخکې درس کې نمونه د صورت توبې ذکر شول اوس دې درس کې انشاءالله موږ مناسبت د صورت توبې ذکر کوو د مخکې صورت سره دې صورت کښې محترمو یو مسله ده چې په ټول قرآن عظیم شان کښې چې هر صورت دی مخکې ترې نه بسم الله ذکر ده او دې صورت کښې بسم الله نه ده لیکلی شوې د دې څه وجه ده یو وجه دا ده چې الله سبحانه وتعالی د دې سره بسم الله نه وه نازل کړی او دا اخري صورت و یو سلو دیارلسم صورت دی په نزول کښې دې نه وروستو یو صورت راغلی دی او بس او دغو کفارو رحمان او رحیم نه مانه د الله سبحانه وتعالی دا صفتونه نه منل نو د الله سبحانه وتعالی د قهر او د غضب نعوذ بالله من ذلک مظاهره وه نو د دې په اول کې بسم الله ونه لیکله نو ځکه دلته بسم الله نه ده لیکل شوې دویمه وجه دا ده محترمو چې د عربو دا قانون چې کله به یي د براعت اعلان کوو یو سوله به ختموله ماتوله او دارنګې معاهده به ختموله او کوم کاغذ د معاهدې به ختمولو په هغه کښې به بسم الله نه لیکل او قرآن عظیم شان نازل شوی په محاوره د عربو باندې نو الله سبحانه وتعالی ځکه دلته بسم الله ونه لیکله ربط د دې سورت د مخکې سورت سره یو دا دی چې مخکې سورت انفال کې قوانین د جهاد ذکر شول او آداب او احکام د جهاد ذکر شول نو دې صورت کې الله سبحانه وتعالی اوس اعلان د جهاد کوي دې کې دا مسله مسلمانانو ته ثابته شوه چې هر مؤمن مسلمان لره خاص کر غازي مجاهد له پکار دي چې اول مساعد د جهاد او قواعد او دارنګې قوانین او احکام او اذهب د جهاد یې زده کړي او بیا چې کوم دی شروع په جهاد باندې وکړي او که مسایل نه شي یادولی کم څه کم چې د مجاهدینو سره په معسکر کې په ګروپ کې یو عالم ورسره چې کومې مسلې د جهاد ته ضرورت پېښېږي چې د هغه نه تفوس کوي او هغه شانه بیا د قرآن او سنت په رهبرۍ کې جهاد سرته رسوي دا یو مسله دویم ربط د دې صورت د مخکې صورت سره مخکې صورت کې اعلان د جهاد نو په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی اوس چې د جهاد نه مخکې دا معاینه د خپل اخلاص وکړي، د خپل مقصد وکړي، د خپل مراد یې وکړي، چې زه دا جهاد کوم ځان وژنم او بل وژنم، دا د کوم یو مقصد دپاره ده؟ د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ټول عملونه چې دي دا په نیت باندې موقوف دي که نیت دې صحیح و عمل دې صحیح او که نیت دې خراب نو عمل دې خراب د دې وجې نه یو صحابي د رسول الله نه تپوس وکړ صلی الله علیه وسلم ویل یو سړی جهاد کوي د هغه مقصد د الله سبحانه وتعالی رضا یي خو ورسره یو دنیوي بل مقصد یې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل لا اجر له د ده اجر نه شته دغه صحابي ته نورو صحابه وویل کېدای شي تا رسول الله په دې خپل سوال صحیح پوه نه کړ ته ترې بیا تپوس وکړه درې ځلې دا تپوس ورته رسول الله به له جواب ورکوو چې لا اجر له د دې سړي اجر نه شته دغه رنګ رسول الله نه چا تپوس وکړو یو سړی جهاد کوي خو د ځان ښودو دپاره یې کوي د وطن پرستۍ دپاره یې کوي د شهرت پرستۍ دپاره یې کوي د خپل جرات د ښودو دپاره یې کوي دې کښې کوم یو د الله په لار کښې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل من قاتل لتکون کلمة الله هی العلیا فهو فی سبیل الله څوک چې جهاد کوي صرف د دې دپاره چې د الله دین غالب شي او د کفر قوانین او ظلم او ستم او طاغوتیت مغلوب شي او د الله کلمه اوچته شي دقه فی سبیل الله دی او بس نو د دې نه بد نه چې مخکې اعلان د جهاد دلته علت د جهاد ذکر کوي چې دا جهاد ولې مونږ د دې کفارو سره او د دې یهودیانو سره او د دې نصرانیانو او د دې منافقانو سره کوو هغه علتونه ذکر کوي درېیمه مخکې اعلان د جهاد و دلته هغه کسان ښیي چې د هغو سره جهاد کېدی شي نو مؤمن مسلمان مجاهد له پکار دی چې هغه څوک وپېژني چې څوک د وژلو لایق او وړ او مستحق دي چې هغه مړ کړمه څوک د عزت او د اکرام مستحق دی چې زه د هغه له عزت او اکرام ورکړم او د هغه حفاظت وکړم هغه سره مینه محبت وکړم دې ته جهاد نه و چې ټوپک راواله او هر سړی وژنه قرآن عظیم شان کې چې څوک تا ته الله سبحانه وتعالی ښي چې دا مړ که هغه به وژني چې دله به چا ورکړه هغه له به به چا ورکړې دغه ته جهاد ویي ډېر خلک داسي چې هغه په دې نه پوهېږي چې جهاد څه ته وایي او جهاد د چا سره کېږي په ځای د دې باندې چې جهاد وکړي نو هغه بیا قطع الطریق ته جوړ شي محترمو لکه تاسو ته ښه ظاهره ده د وروس په وخت کښې خلکو ډېر جهادونه وکړل خو چې هغه مقصود مقصودي جهاد ته نه خبر او هغه څوک یې نه پېژاند چې د چا سره جهاد په کار دی خپلو کښې یو بل مړه کړل او پاټکیان ترې بیا جوړ شول خو تا او طریق څه جوړ شو لکه اوس ډېر خلک داسې لکه امارت اسلامي په نوم باندې اوس کار کوي او په ځای له دې چې کافر مړ کړي هغه کافرو چې ښځې یې نیولې دي او زمونږ مسلمانان خویندې یې نیولي، وروڼه یې نیولي، جېلونه ورسره ډک دي، شهیدان یې کړي، چې هغو سره جنګ وکړي، له هغه یې سره تیار جنګ شروع دی، د هغو نه ټوپکې را واړولې او خلافت اسلامي ته یې ونیولي او جرم یې څه دی؟ صرف دا چې د خلافت اسلامي د الله د نظام اعلان یې کړی چې د هغه اعلان فرض دی او د هغه نافظ کول فرض دي. په دې وژني نعوذبالله دا غریبانان د دې نه نه دي خبر چې جهاد د چا سره کېږي او د چا سره جهاد په کار دی څوک وژل غواړي څلورم مخکې صورت کې الله سبحانه وتعالی مصرف د صدقاتو وښود دلته مصرف د غنایمو ښایي مجاهد مؤمن مسلمان له پکار دي چې د خپل ځان مصرف وه د خپل مال مصرف وه د خپل روح د خپل وقت او د ژوند مصرف وپېژني چې زه دا خپله ځواني دا خپل قوت دا خپل بدن دا خپل مال دا خپل علم په څه شي کښې چې کوم دی زه ولګوم او په کوم ځای کښې دا لګول غواړي نو په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی دغه انسان ته ښيي دا رنګې مخکې صورت کې الله سبحانه وتعالی حکم وکړه چې واعدو لهم ما استطعتم تاسو له دې کفارو په مقابله کښې تیاری وکړئ څونه چې ستاسو وسي دې صورت کښې څوک چې د دغه حکم باندې عمل نه کوي او تیاری نه کوي د هغه حکم ذکر کوي الله سبحانه وتعالی وایي داسې خلک چې د جهاد تیاری نه کوي منافقان دي ولو ارادو الخروج لاعدو له عدا نو هر مؤمن مسلمان لره خاص کر مجاهد لره په کار دی چې هر وخت کښې په اعتبار د نظر سره هم د عقیدې سره هم تیاري په اعتبار د بدن سره هم تیاري په اعتبار د اسلحې او د مال سره هم تیاري جهاد او هجرت ته او د کفارو مقابلې ته نو دې صورت توبه کښې به دا ذکر کړي چې څوک دې ته تیار نه وي داسې سړی نعوذ بالله من ذلک ده کښې منافقت وي دا رنګې مخکې صورت کښې ویلې مشرکین چې دي که نه د هغوی مونځ چې ده داسې عبس دی لکه څرنګه چې شپېلي عبس دي او څرنګه چې لاس پړقول عبس دي دې صورت کې الله سبحانه وتعالی وایي دا مشرکین چې دي دا ناکاره مجلس سره سره مسجد ته مه پرېږدئ دې کښې یو بله مسله ثابته شوه ډېر کله چې خلک داسې وایي چې یاره دا ملي اردو یا دا فوجیان او دا کفار او دا طاغوتیان چې دا تلاوت کوي او مونځونه کوي په جوماتونو کښې او دا کوي او دا کوي او بيا په دې باندې چې کوم دی تماکې کېږي دا به څنګه مسله وي نو محترمو چې يو سړی نجس یا به جومات کښې نه پرېږدي او د یو سړی چې په جومات کښې شپېلي وایي او په جومات کښې لاس لقه یا به جومات کښې نه پرېږدي نو داسې خلک چې مونځونه کوي لکه لاسونه چې بړقه شپېلي چې وایي ځکه عقیده کفري ده د دې وجې نه یو سړی د کفر کار کوي او بسم الله پرې وایي حرام پوري کوي او بسم الله پرې وایي دا بسم الله غیر کفر نعوذ بالله من ذلک دارنګې مخکې صورت کې خبائث د مشرکانو ذکر شوله د هغو ناکاره خصلتونه او ناکاره عقیدې نو دې صورت کې الله سبحانه وتعالی وایي چې داسې ناکاره دي نو براعت دې نه وکړي دارنګې مخکې صورت کې الله سبحانه وتعالی ویل واصلحو ذات بینکم خپل منځ کې د خپل منځي تعلقات تاسو جوړ ساتئ او دا مه ورانوئ خپل منځ کې مینه محبت دوستانه د قرآن او سنت موافق زندګي تېروئ خپل منځ کښې اختلافات لانجې او بحثونه دا مه کوئ او نفرتونه او کینې او بغضونه دا مه کوئ دې صورت کښې الله سبحانه وتعالی وایي دا خپل منځي تعلقات په څه معنې سمېږي دا په براعت باندې د کافر او د منافق نه تاسو د کافر او منافق نه چې براعت نه کړی تر هغې پورې تاسې خپل منځي تعلقات نه شئ جوړولی نو دلته الله سبحانه وتعالی وایي تاسو د دې کفارو نه بایکاټ وکړئ د دې دپاره چې ستاسې خپل منځي تعلقات جوړ شي دا رنګې محترمو مخکې صورت کې اعلان د قتال و په سورت انفال کې قتال به اوس تر کومه پورې مسلمان کوي نو دې سورت توبه کې الله سبحانه وتعالی وایي تر هغې پورې تاسو قتال وکړئ حتی لا تکونه فتنه چې فتنه زور د کافر پاتې نه شي او دارنګې قانون د کافر په مسلمانانو باندې ختم شي ویکون الدین او دین صرف یو الله سبحانه وتعالی دپاره شي تر هغې پورې به جهادي نور ډېر ربطونه او مناسبتونه دي د دې صورت د مخکې صورت سره تاسې په حقایقو او رښتینیو تازه معلوماتو خبروي او د مزدورو غربي او اروپايانو رسنیو د درواغجنو تبلیغاتو او پروپایګنډو په تور پر کلک ګوزار کوي راځئ رښتینې کره او پر وخت خبرونه واورئ او ځان له حقایقو خبر بسم الله الرحمن الرحیم د خلافت غږ اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمنو نن د یکشنبې ورځ وه د څوارلس سوه اته دېرش هجري قمري کال د رجب د میاشتې پېنځمه نېټه وه درنو اورېدونکو پام مو راګرځوم په نړۍ کې د اسلامي خلافت د وروستیو بریاو او فتحو په اړه لنډو خبرونو ته په پیل کې د مهمو خبرونو د سرخطونه د موسل په غرب کې درې فدایي بریدونه د عراق د رتبې په شرق کې د عراقي قواو پر پوستو حمله او په دجله ولایت کې دوه کسه روافظ وژل کېدل د الله جل جلاله په فضل د موصل په غرب د الريحانه قريې په اطرافو کې د عراق پر قواو او د روافضو پر ملېشو سخته حمله کړې. د جنګ په پیل کې دوه تنو استشهادي شازلمیو خطاب العراقي او ابو ایمن العراقي تقبلهم الله خپل د باروتو ډکو موټرونو ته د مرتدینو پر منځ کې انفجار ورکړی. په لسګونه مرتدین یې وژلي او څه نور یې زخمیان کړي هم دي. او اته همر ډوله ټانکونه یې هم د اور په لمبو کې سوځېدلي دي. همدارنګه په ورپسې سخته معرکه کې چې د دولت اسلامي د زمرو او مرتدینو تر منځ وه په کې شپاړس تنه مرتدین وژل شوي او زیات شمېر نور یې زخمیان شوي دي یو بې ایم پي ټانک یو کوجار ټانک او درې همر ډوله ټانکونه یې له منځه تللي او د یو روسي ټانک په شمول یې یوه جاسوسه یعنې معلوماتي الوتکه هم له سقوط سره مخامخ شوې ده والحمد لله رب العالمين په همدې مهال د موسل غرب نه بل تازه خبر وایي چې متعال الله جل جلاله له توکل وروسته استشهادي ورور ابو داود الحمدوني خپل بمونو ډک موټر ته د رجم جدید په سیمه کې د عراق د سوات د ملیشو د پنډغالې په منځ کې چاودنه ورکړې ده پنځه د همر ټانکونه یې ورته له منځه وړي او زیات شمېر مرتدین یې پکې وژلي دي والحمدلله رب العالمین د یو بل خبر له مخې د دوباش او تلعفر تر منځ پر غځېدلې لار د مجاهدینو د یو ځای په ځای شوي مین په چاودنه کې د مرتدینو یو ټانک سره د سپرو عسکرو له منځه تللی ولله الحمد دا نو اوس داسې وخت دی چې د موسل ښی طرف د سختو معرکو شاهد دی د اسلامي دولت د سربازانو او د عراق د مرتدینو قواو تر منځ پکې سخته جګړه جریان لري په مختلفو ساحو کې د دښمن پېنځلس کسه وژل شوي پېنځه تنه نور یې د اسلامي دولت تېراندازو مجاهدینو په غلچکیو بریدونو کې وژلي دي او یو اره د وینتوزري هم ورته له منځه وړی والحمدلله رب العالمین د الانبار ولایت نه را رسېدلي خبرونه وایي چې په الله جل جلاله له توکل وروسته د اسلامي خلافت انغماسي مجاهدینو چې په مختلفو اسلحو باندې سمبالو د سوکار په قریه کې د عراق د قواو په قرارګاو حمله کړې د مجاهدینو او مرتدینو تر منځ په روانه جګړه کښې یو تن استشهادي ورور ابو اسامه الحلبي تقبله الله خپل له باروتو ډک موټر ته انفجار ورکړی زیات شمېر عسکر یې ور وژلي او څلور یې زخمیان کړي دي خبر زیاتوي چې زیاتې برخې د یادو قرارګاهو له منځه تللي دي والحمدلله رب العالمین د ولایت دیالي نه مو خبر دا دی چې د باقوبا په جنوب شرق د کنعان ناحیې سره واقع د سقوق په منطقه کې د اسلامي دولت د مجاهدینو د یو ځای په ځای شوي ماین د انفجار په نتیجه کې یو رافضي وژل شوی او څو نور روافض زخمیان شوي دي او په یاده چاودنه کې د مرتدینو یو د سلاح ډک موټر هم له منځه وړل شوی والحمد لله رب العالمین د دجله ولایت ښاري شازلمیو د کوه ماکول په سیمه کې په تازه حملو کې دوه رافضي عسکر وژلي او په همدې مهال د بېجي په شمال اسمده نومې سیمه کې د روافظو پر پوستو پېنځه فایره هوان توغولي دي په الخیر ولایت کې د ثقیلې کتیبې زمریو د الخیر ښار په غرب د المقابر په منطقه کې د روافظو په یوه پوسته د اسپیجیناین برید هم ترسره کړی د حلب ولایت نه راغلي خبرونه وایي چې د اسلامي دولت مجاهدینو د الله جل جلاله پر فضل د شیعه ملیشو او د نصیري ځواکونو یوه حمله د المعموره په سیمه کې چې د الفتح ښارګوټي کې واقع ده په شا تمبولې په همدې مهال مجاهدینو په شیعه ملیشو یو د اسپیډینای تورست هم ترسره کړی او په رقه کې د یو هدایت شوي راکټ په وسیله د پي کې کې د مرتدونو یو د اصلحو ډک موټر د شهرک الکرامه په سیمه کې له منځه وړل شوی والحمدلله رب العالمین د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو دا و د اسلامي خلافت د وروستیو بریاو او فتحو په اړه لنډ خبرونه او د اخرت لپاره د خیرات او صدقې په اړه یې لاس لنډ وي ایا داسې مسلمانه شته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیوي ام المؤمنین سوده رضی عنها پورې اقتدا وکړي ځکه د عایشې رضی عنها څخه روایت ده چې د نبي صلی الله علیه وسلم بعضې بیبیانو هغه ته وویل په موږ کښې کومه یوه به ژر ستا سره یو ځای کېږي هغه وفرمایل په تاسې کښې د اوږد لاس والا نو هغوی یوه درمه را واخېسته او لاسونه یې پرې ناب کړل نو په دې کښې سوده رضیالله عنها د ټولو نه د اوږد لاس والا وه بیا وروسته موږ پوه شو چې د هغې د لاس اوږدوالي لامل ډېرې صدقې ورکولو او هغه په موږ ټولو کښې ژر د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای شو هغې به صدقې خوښولې صحیح البخاري او مسلم یوه مسلمانه دې دا ګمان کله هم نه کوي چې الله تعالی د ډېر مال پرته بل څه نه قبلوي بلکې ډېر ځل یو درهم د زر درهمو څخه مخکې شي او ډېر ځل په دنیا کې د نیمې کجورې خیرات په آخرت کې بنده له اور څخه وساتي المنظر بن جریر څخه روایت د هغه د خپل پلار څخه روایت کوي وایي مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ورځې په لومړۍ برخه کې ناست وو نو په دې کې یو قوم راغی چې په خپو یې پیزار نه و او په بدن یې جامې نه وې څادرونه یې له ځانه تاو کړي وو او توري یې غاړو ته پرتې وې او ټول د مضر قبیلې څخه وو جامې، غنمو، کجورو یا نو خرما او نه خیرات وکړي، تر دې چې ویې فرمایل، اګر که د یوې کجوري یوه برخه ولې نه وي؟ نو انصاري سړي یوه کڅوړه راوړه چې یوه منګول کجوره په کې لا نه وې. بیا خلک پیل شول تر دې چې ما دوه غونډۍ ولیدې، یوه د خوراک او بله د جامو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مې ولیده چې داسې ځلېده لکه د سرو زرو تکړه. بیا یې وفرمایل چا چې په اسلام کې یو سنت کېښود نو د هغه لپاره د هغې اجر هم دی او د هغه چا اجر چې د هغه وروسته په دغه سنت عمل کوي بغیر له دې چې دغو وروستنو عمل کوونکو د عمل څخه څه کم کړ شي او چا چې په اسلام کې یو بد سنت او طریقه وکړه نو په هغه به د هغې ګناه او د هغه چا ګناه بار وي چې په دغه لاره په ده پسې تللي وي بغیر له دې چې د دغو تلونکو له ګناه څخه څه کم کړی شي صحیح مسلم که له مسلمانې ښځې د تورې د جهاد دغه لوی خیر پاتې شو او په دغه فضل الله تعالی یوازې سړي نازولي دي نو مسلمانې ښځې ته د مالي جهاد د عظیمه دروازه خلاصه ده چې د الله تعالی سره د هغه تجارت په انتظار ده کوم چې هېڅکله نه تاواني کېږي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله قال فتاو الکبرا کې وایي څوک چې له بدني جهاد څخه عاجز او په مالي جهاد یې لاس بر نو د هغه په حق کې مالي جهاد فرض دی او په دې مسله احمد د ابوالحکم په روایت کښې وینا کړې او قاضي پرې په احکام القرآن کښې پرېکړه کړې ده د سورت برات په دې آیات لاندې انفرو خفافا و ثقالا نو په مالدارو خلکو د الله تعالی په لاره کښې خیرات فرض دی او په دې اساس ښځو هم په خپلو مالونو کښې جهاد فرض دی که د حاجت نه یې زیات بعضې ښځې خپل سره زر خزانه کوي او وایي کېدای شي داسې وخت را شي چې خرچه را سره نه وي نو سره زر به خرڅ کړم او په کار به یې راولم لکن عایشه رضی عنها په دغه سیاست کله هم نه تلله ځکه هغې رضی عنها په یوه ورځ اویا زره درهمه خیرات کړي او خپلو جامو ته یې پیوندونه اچولي بلکې یو ځل ورته معاویه رضی عنه یو لک درهمه را ولېږل نو لمر لا پرېوتی نه و چې هغه یې د الله په لاره کښې ټولې صدقه کړې نو خپلې خادمې ورته وویل که زمونږ لپاره دې د یوه درهم غوښه اخیستی وی نو عایشې رضي الله عنها ورته ځواب ورکړ مخکې دې را ته ولې نه ویل کله چې د امهات المؤمنین او صحابیاتو دغه حال دی چې د الله تعالی په لار کې خیرات کوي سره له دې چې هغوی ډېرې نیکانې وي نو هغه څوک ولې خیرات نه کوي چې الله تعالی پرې فضل کړی او د صحابه کرامو نه ډېر لاندې درجه کې دي مسلمانو مېرمنو ته په کار دی چې د جنت لپاره توښه تیاره کړي ولې ما یوې نږدې نېټې ته نه وروسته کوې چې زه خیرات او صدقې وکړم او له نېکانو څخه شم او الله تعالی نه وروسته کوي هېڅ یو نفس چې کله یې نېټه را شي او الله تعالی ستاسې په عملونو خبردار دی المنافقون لسم او یولسم ایاتونه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصل اللهم وبارک علی نبینا محمد چې ستا ایمان هم نه دی راوړی او جاهلیت چې کومې طریقې دي او کوم مسایل دي هغې ته هم ته په ښه سترګه باندې ګورې نو دغه انسانان پوره تاوانیان دي راځئ د جاهلیت مسایل وپېژنئ او ځان ترې وساتئ د هر یکشنبې په ماښامنۍ خپرونه کښې د جاهلیت مسایل مسایل مسایل اوویشتمه مسئله مسلمانانو وروڼو د جاهلیت په مسایلو کښې هغه دا ده چې د جاهلیت والاو به باطل کتابونه لیکل او د هغې نسبت به یې الله رب العالمین ته کوو لکه د یهودیانو دغه کار و همدغه شان د ټولو فرق باطله او فرق ضالو مخکې د بعثت د نبي علیه الصلوة والسلام نه همدغه طریقه وه لکه الله رب العلمین په سورت بقره کښې فرمایي فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله الله رب العالمین وایي تباهي دې وي د هغه خلکو دپاره هلاکت دې وي د هغه خلکو دپاره چې په خپل لاس باندې کتابونه لیکي او بیا نسبت یې الله رب العالمین ته کوي نو څنګه چې یهودو او دغه شان دې مخکنو خلکو دغه کارونه کول عزتمندو همدغه شان کار زموږ د زمانې جاهلان هم کوي ځکه نبي علیه الصلاة وسلام فرمایلي دي لتتبعن سنن من کان قبلکم تاسو به د پخوانو خلکو هغه ټولې طریقې بیا عملي کوئ هغوی چې کوم اختلافات کړي وو هغوی چې کوم نافرمانۍ کړې وې د رب العالمین همغه کارونه به تاسو هم کوئ هغوی باطل کتابونه لیکلي وو، همدغه شان زموږ او ستاسو د دې زمانې جاهلان هغه هم باطل باطل کتابونه لیکي او نسبت یې بیا دا کوي چې دا قرآن او حدیث دی او دا قرآن دی او د الله رب العالمین کتاب کښې دا خبره راغلې ده لکه مختلف شرک به ثابتوي د قرآن نه به ثابتوي لکه الله رب العالمین دې باره کښې فرمایي قالو نؤمن بما انزل علینا دوی به ویلې موږ صرف او صرف په هغه کتاب باندې ایمان راوړو هغه شریعت منو چې هغه په موږ باندې نازل شوی دی زموږ په پیغمبر باندې نازل شوی دی په هغه کتاب ایمان لرو چې زموږ پیغمبر راوړی دی او دې نه علاوه چې کوم نور کتابونه دي د نبي علیه صلات وسلام شریعت دی په دې باندې مونږ کفر کوو نو همدغه شان زمونږ او ستاسو د زمانې دا جاهلان چې کوم دي دوی هم حق صرف او صرف هغه مني کوم چې دوی ډله کې وي او کوم چې دوی عمل کوي بس همغې ته حق وایي که یو عام لږ شان څه کار کوي د دین بس همغې ته حق وایي لکه مثال یو مثال به ستاسو درکړم چې د دعوت والا بعضې ملایان چې د دعوت کار کوي یوه مدرسه چلوي یا دغه شان نور لږ لږ داسې جزیې دعوت کوي نو بس دوی وایي چې حق همدغه دی او وایي چې مجاهدین خو هېڅ هم نه کوي دا هر څه خو مونږ کوو دا حق دعوت چلو دا کوو دا کوو دا کوو وایي حق خو چې کوم دی هغه زمونږ دا کار حق دی او مجاهدین دا خو ناپوه دي دا نه پوهېږي حالانکه بل طرف دی نه ګوري چې د نبي علیه الصلاة والسلام دومره واضح دي فرمانونه او دومره واضح واضح خبرې چې نبي علیه الصلوة والسلام کړي دي ایا دا د نبي علیه الصلوة والسلام حدیث نه دی چې تلزم جماعة المسلمین و امامهم ایا دا د نبي علیه الصلوة والسلام حدیث نه دی اذا رأیت الخلیفة فالزمه وان ضرب ظهرك واخذ مالک دا د نبي علیه الصلوة والسلام حدیث نه دی همدغه شان ایا دا حق نه دی چې رب العالمین په خپل کتاب کې فرمایي انفرو خفافا وثقالا همدغه شان نور وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه نو آیا دا حق نه دی آیا دا د رب العالمین کتاب نه دی آیا دا په موږ او تاسو باندې منل لازم نه دي او ولې نه دي عزتمندو خو لیکن زموږ او ستاسو د زمانې جاهلان هغه بس حق صرف هغه څه ته وایي چې کوم د دی ډله کوي او په هغې کښې دی مشغول بس دغه حق دی دې علاوه ته هر څه نعوذ بالله من ذلک باطل ښکاري نهشتمه مسله د جاهلیت والاو هغه دا وه چې دوی به کومه دعوه کوله د خپل کوم منصور او کوم شعار هغه به یې وایو په هغې به خپله هم نه پوهېدل داسې خبرې به یې کولې چې خپله به هم پرې نه پوهېدل لکه الله رب العالمین دې باره کښې فرمایي قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین الله رب العالمین فرمایي ورته او همدغه شان د هغه زمانې د نبي په خوله باندې به یې ورته ویلې وایي که چېرته تاسو وایئ دا دعوه کوئ چې موږ خپل پېغمبران منو لکه یهودو به ویلې چې موږ موسی علیه السلام وسلام منو نصاراو به ویلې وي موږ عیسی علیه السلام وسلام منو او نبي علیه السلام وسلام باندې کفر کوو الله رب العالمین ورته وایي که چېرته تاسو هغه منل دغه پخواني پېغمبران هم منل هغوی د قتل کوششونه هم ولې کول هغه هم ولې وژل که چېرته تاسو هغه حق منل نو بیا دام ولې وژل دی خلاف هم ولې کوو خو معلومېږي دا چې په خپله د خپلې ډلې په خبرو باندې د هغوی په منشور او منهج باندې خپله نه پوهېږئ همدغه کار زمونږ او ستاسو د زمانې جاهلانو شروع کړی دی عزتمندو او دېرشتمه مسله هغه دا ده چې د الله رب العالمین د عجیبو نښو څخه دا ده کله چې دوی د یو ځای کېدو په نیت باندې د الله رب العلمین امرونه یې ونه منل او د هغې نه یې سرغړونه وکړله او ډله بازي یې غوره کړله سره د دې نه چې الله رب العلمین دوی نه منع کړې وه نو الله رب العلمین دوی د فساد د وجې نه او دوی د ګناهونو د وجې نه هره یوه ډله په خپل دین باندې خوشحاله کړه کل حزب بما لدیهم فرحون هره یوه ډله وایي چې موږ په حقه یې هر سړی وایي زه په حقه باندی یمه لکه دا چې هېڅوک هم ځان ته په باطله باندې نه وایي دا سیکولر نظامونه چې کوم دي دا سیکولر پارټیانې هر یې وایي چې موږ په حقه باندې که جمهوریت ثابتوي وایي ګوره قرآن کښې الله رب العالمین وایي چې دا امانت چې کوم دی دا خپل اهل ته واپس کړئ هر یو سیکولر ډله دا په دې باندې دا خبره کوي همدغه شان مشرکان دی په خپل دین باندې خوشحاله دي همدغه شان دا بعضې ملایان او بعضې علما چې د خلکو په نیز او د خلکو معاشره کې د علماو په نوم باندې یادېږي هغه هم بس په خپل له معمولي دین باندې خوشحاله دي دلته یو سوال پیدا کېږي چې علماو باندې موږ ولې دومره رد کوو او دومره خلافت اسلامي اکثر دا ویډیوګانې چې کومې را ځي لکه په دې کې آل سلول دا ډېر زیات ټکی او مختلف دا نوې ویډیوګانې چې کومې را شي په هغې کې دې علماو ته ډېر چې کوم دی داسې دغه ورته وي تنبیهات ورته وي او هغې ته یو د هغې را ویښولو لپاره مختلف قسمه خبرې دا ولې داسې یو زمونږ د اف ام او خلافت اسلامي د ویډیوګانو نه دوی هم د علماو ته ډېرې خبرې کله د خفګاني او کله ځای نه د ګیلوی او کله د غصې خبرې عزتمند نو دا ځکه چې دا علما هغه خلک دی چې دوی نه د خیر امید کېدلی شي دوی نه د خیر چابیانې جوړېدلی شي که چېرته دا علما پوه شي دوی حق ښکاره کړي او حق ته غاړه کېږدي دې د وجې نه ډېر خلک به اصلاح شي عزتمند او دې د وجې نه به ډېرې فتنې چې کوم دی هغه به ختمې شي او عزتمن دا علما هغه خلک دي چې دوی د وجې نه ګوره ډېرو خلکو کفرونه وکړل نعوذ بالله من ذلک دوی د وجې نه دغه علماو د فتوو د وجې نه او دغه علماو د کارونو د وجې نه ډېر خلک لال ایسای ایجنټان شو هغوی سره ودرېدل د اسلام په خلاف باندې کارونه یې شروع کړو شپه او ورځ د هغه خلکو کوششونه همدغه دی چې د اسلام مخنیوی وکړي اسلام ختم کړي عزتمندو او دغه علماو د فتوو د وجې نه دغه علماو د اعمالو د وجې نه ډېر خلک لاړل د افغانستان په مفت حکومت کښې شامل شو نو دې وجې نه دغه علماو نه زمونږ بار بار ګیله راځي او دا خبره یقیني او واضح خبره ده چې ګورې دا کافر دا د علما نه پرېږدي، دا خامخا څه نه څه طریقې سره دې کفر کښې شاملوي او دې جمهوریت کښې او دې طاغوتي نظامونو کښې دی خامخا هغه شاملوي ګتمندو! له دې وجې نه زمونږ او ستاسو د زمانې چې کوم جاهلان دي د ده هم هره یوه ډله په خپل دین باندې خوشحاله ده، لږ سوچ نه کوي چې نبي علیه السلام څه فرمایلي دي چې د فتنو په وخت کښې به خلافت اسلامي دې سره شاملول په کار دي دا موږ دې وجې نه وایو چې قرآن او حدیث کښې دا خبره راغلې ده که چېرته نه وي راغلي نو تاسو موږ ته وښایئ تاسو موږ پوه کړئ موږ به دې نه انکار وکړو که چېرته دا مخکني احادیث چې موږ کوم وویله دا د نبي علیه الصلاة وسلام احادیث نه او دغه شان د مسلم دا نور حدیثونه دا که چېرته نبي علیه الصلاة وسلام نه وي فرمایلي نو بیا به موږ دې نه انکار وکړو او خلافت اسلامي دی نه به چې کوم دی براءت وکړو نعوذ بالله من ذلک او همدغه شان در به شو همدغه شان په دې کفر دارالکفر کښې به اوسېږو کفري حکمرانان به زمونږ او ستاسو مشران وي هغې لاندې به بس ژوند تېرو نعوذ بالله ثم نعوذ بالله الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول ته دین بصیرت را کړي او مونږ او تاسو دې الله رب العالمین په دین باندې پوه کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ای د خپل کلي ولس او خپلوانو نه لرې خورې منم چې د دې تورو غرونو په خټینو کورونو او ورانو دیوالونو کې د ښار سهولتونه او رنګونه نه شته منم چې دلته په ودونو او نورو ښادیو کې ساز او سرودونه نه شته هو دلته په غم او خفګان کې رواجونه او ناوړه دودونه نه شته دا ځکه چې دلته غم او ښادي د نبوي منهج په سوري کې تېرېږي ګوره خورې خپلو زړو کالیو شلېدلي پېزار ته مه ګوره او مه ورته خفه کېږه. شکر وباسه چې د کور نارینه دې ستا بې ځایه غوښتنې او فرمایشونه د حرام مال پیدا کولو ته نه هڅوي. هو خورې! دلته که بې ځایه مجلسونه نه شته، نو الحمدلله غیبتونه هم نه شته. خورې! دلته که بااضافه چکرونه نه شته، نو الحمدلله ګناهونه هم نه شته. دلته د قرآنکریم حلقې او درسونه دي. دلته د الله رب العزت لپاره دښمني او محبتونه دي دلته په صحیح معنا کښې د لوی رب طاعت او بندګي ده دلته د اسلام په سپېڅلي دین ښایسته شوې له معنوي څخه ډکه زندګي ده ګوره خورې خوشحاله اوسه چې دلته د ژوند د یوه ستر ارمان او هدف لپاره تېرېږي نو ای زما مجاهدې او موحدې خورې دا سپېڅلی دین ستا د وروڼو په څېر له تا هم قرباني غواړي، نو حوصلې او همتونه دې لوړ ساته. پام چې د حالاتو ادلون بدلون دې مایوسه نه کړي. پام چې په بې ځایه شکایتونو او غوښتنو د خپلو مجاهدینو وروڼو د هدف په وړاندې خنډ ونه ګرځې. انتظار کوه او تیاری وکړه، داسې ورځې را درومي چې د اسلام او کفر د دې اوږده جنګ په دوران کې به ډېرې سختې وګالې. ګوره خورې! دا غزنې لارې دا پیدل مزلونه دا لوږې تندې غورځې پرځې او تندکونه دا بې کوري مسافري او هجرتونه دا سړې تودې او د ژوند سخت پړاوونه دا ټول د الله رب العزت د دین د انفاظ په هدف تېروې دا د کومو دنیوي مفاد او شخصي ګټو لپاره نه دي هو دا هر څه چې ته یې په سړه سینه او خوشحالۍ تېروې په دې د الله ربالعزت په لار کښې د خپلو جنګېدونکو زمرو وروڼو ملاګانې ورتړې نو بیداره او هوښیاره اوسه دا دین ډېرې وینې او پاکې مینې ته اړتیا لري تکړه شه خپل راتلونکي نسلونه په جهادي مینه او روحیه وروزه هله ژر شه خپل غازي خاوند او مېړني ورور ته دې په خپلو لاسونو ډکې ګردنۍ له ملا ور وتړه او په بېړه یې د ګرمو سنګرونو په لور واستوه پاڅه او د اسلام د لومړنیو مېرمنو تاریخ را ژوندی کړه خور یې همداته وي چې د خپلو زمرو وروڼو سره د اسلامي خلافت د قیام په لار کې اوږه په اوږه د منزل په لور ګړندي ګامونه اخلي مبارک دې شه دا لوړ مقام او دا سپېڅلی منزلت مسؤلیت رسالت او لوړ موقف بریا دې ملا او قدمونه دې غښتلي سرتوره مه شي د خلافت غږ راډیو مؤمنه مجاهد اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو راډیو کښې چې رو جوړ یاست او د خلافت غږ راډیو ټولې خپرونې به په پوره غور او دقت اورئ غواړو د یو مجاهد ملګري سره یو څو خبرې اترې وکړو هیله چې تاسې هم را سره په غور او دقت واورئ لومړی د ملګري ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ملګری ستاسو نوم څه زما اصلي نوم وزیرګل دی او چې پر مې فدایي دی فدایي صاحب څومره وخت کېږي تاسو خلافت ورته راغلی چې خراسان ته زما تقریبا یو دوه نیم میاشتې به کېږي چې دلته راغلی یم خراسان ته دې نه مخکې چېرته وې په کومو کارونو بوخت د دې نه مخکې تقریبا اته نهه کاله الله پاک دې قبول کړي دا په جهاد کې و تحریک طالبان پاکستان سره و او هغوی سره به بیا چې دغه ځین هم چې هجرت وکړو نو بیا به د مولي صاحب هغه به زموږ امیر او امر به یې کوو نو بیا به مونږ تلو سوات ته په تشکیلونو باندې پیادل به په دې غرونو باندې تلو هلته کالام ته او سږ کال بیا مونږ هر کال باندې به تلو الله پاک دې قبول کړي او سږ کال بیا سوات ملګري مونږ سره تللي ول پوځیانو باندې څه کاروایانو دوه درې بمان پې پاسېدل الله پاک پکې یو د پوځیانو ګاډی یو د پولیسو ګاډی یو د افسرانو ګاډی پکې الله پاک ختم کړ نور ملګري هم په کمینونو کښې دوه ګاډې د پوځیانو ختم کړي او د هغې نه چې رالو نو خو دا مونږ د الله پاک د دین دپاره پاسېدلي وو او بس دا هم سوچ وکړو چې داسې یو ځای چې هلته خلافت وي که نه خلافت په باره کښې هم بیانونه ما اورېدلي چې د اخر په زمانه کښې به داسې خلافت راسي او لومړی حافظه صاحب تاسې څنګه جهاد ته راوتې او بیا دغه تنظیم ته څنګه راغلې تاسو چې مخکې یادونه وکړه تحریک طالبان ته څنګه راغله او د کوم هدف او مقصد دپاره راوتې وې تاسې دا اول داسې ترتیب و چې اول خو زما مجاهدینو سره ډېر مینه محبت او ما مجاهدین لیدلي هم نه او په زړه کښې مې دا تمنا و چې دا مجاهدین به څنګه خلک خو بیا بس تقدیري مسله وه جېل ته لاړم بس په جېل کښې بیا مجاهدینو سره هلته د وزیرستان مجاهدینو او د افغانستان وو هغوی به درس کو د قرآن هغوی سره به کېناستم قرآن درس مې واورېد بیا هغوی ما ته وویل چې ته لږه مونږ سره بیعت وکوه چې په دې کالام په دې علاقه کښې به د الله د دین لپاره شریعت لپاره به جهاد شروع کوو بس بیا دوه نیم کاله وروسته د جېل نه زه ووتم هغوی سره مې بیعت کړی بس بیا کار لم جهاد لم دوام ورکړو تاسې وویل چې مونږ تاسې په دغه تحریک کې طالبان کوئ پاکستاني طالبان کوم تحریک چې په هغې کوئ تاسې نو څنګه تاسو هغه تحریک نه راغلی دلته خلافت ته هغه خو هغوی سره مونږ بیعت په دې وجه باندې کړی وو چې مونږ بشري نظام قایموو او د شرعي نظام دپاره به مونږ قرباني ورکوو او چې راتلونکي کوم نسل یې دوی به ټول د الله پاک د قانون لاندې خپل ژوند تېروي په هغه کښې مونږ څه ټایم هجرت وکړو د هجرت نه وروسته داسې دغه دې افغانستان حکومت سره معاهدې معاهدې وشي او بیا لکه داسې معاهده هم نه وه ملګري بیا شهیدان کول او ویشتل به او دې مشرانو به بیا وې چې لکه تاسو غلی شئ او داسې و که نه نو بیا لکه ورو ورو داسې ترتیبونه وشو چې د دوی نه به بیا پیسې اخېستې و لکه هغه خبره کوم چې انشاءالله الله پاک دې زمونږ دغه مشران دلته هم راولي که نه زمونږ چې دغه دواګانې کوو نو خو بیا دغه پېسې مېسې اخېستې، نو مونږ هسې سوچ کوو، دلته خلافت اعلان شو په عراق کښې چې دا اسلامي دولت دی او کوم چې مسلمانانې ډلې دي کافرانو سره جنګېدونکي نو دوی دې زمونږ نه کومک اخلي او زمونږ سره دې بیعت کوي نو ما هسې سوچ وکړو ما چې مونږ خو د الله جل جلاله د دین قایمولو دپاره راوتي یو او هلته هغوی ویډیوګانې چې مونږ وکتل په هغې کښې حدود د هر قسم شرعي سزا پکښې وه نو مونږ دا سوچ وکړو چې دا مشران د دې یهودو نصواراو نه که نه چې کوم به په دې باجوړ کښې بمبار وکړو په دې کښې داسې ډېر ملګري په کښې شهیدان کړي او دا مشران بیا را ځي او د دوی نه دا پیسې اخلي که نه مونږ خو کوم چې مسؤلین مقرر کړي دي هر سړي چا شل لاکه او چا څلوېښت لاکه او دا روپۍ واخېستې مونږ ویل چې دا مشران را شي او د دولت سره بیعت وکړي او سره زمونږ د دې د دې یهودو نسواراو نه دلته چې کوم دا پوځیان راغلي د دوی نه بیا اخېستې د افغانستان د دې حکومت نه یې اخېستې او نو بیا چې زمونږ دا دغه و چې دوی د دولت اسلامي سره بیعت وکړي د الله جل جلاله د رضا دپاره که نه مونږ خو وتې یو دې دپاره چې مونږ نه الله پاک راضي شي نو راشي چې خلافت سره بیعت وکړي نو د ټولو مسلمانانو اتفاق به هم یو شي او د خپل منځي جنګونه دا به هم ختم شي نو چې د دې نه کومک والي او دغه پاکستان پرې وډزوي او دا افغانستان دا کوم مرتدین چې دي کوم دا یهود و نصوارا چې راغلي دي دا هم پرې وډزوي که نه دا غوره ډېره غوره خبره ده د دې نه چې دوی د یهودو د نصواراو نه چې زمونږ خویندې په ګونتنامو او په باګرام او په دې ځایونو کښې هغوی دغه کړي دي بندیان کړي دي نو په دې باندې مونږ له غیرت کول په کار دی چې مونږ د دې یهودو د نصواراو نه دا پیسې هلو نو باید چې مونږ راشو دولت اسلامي سره ښه بنده رابانې که نه په حدیث نه ثابت دی چې اخرنی خلیفه چې کوم وي که نه نو خلیفه لکه د مسلمانانو دا به عربي او قریشي به وي نو الحمدلله هغه عربي هم راغلی دی او قریشي هم راغلی دی حسیني هم راغلی دی که نه نو په کار د دې سره دې ټول را شي د الله د رضا دپاره دې سره دې بیعت وکړي الحمدلله زمونږ وروڼه دي مونږ ورته څه په بد نظر باندې نه ګورو خو الله پاک دې دې خلافت اسلامي له راولي او مونږ انشاءالله په هر لمانځه کښې ورته دعا کوو او نو څوک په دې مجاهدینو باندې ډېر خفه کېږي او خلافت سره یې د زړه نه مینه ده هغه مجاهدین چې هغه الحمدلله فدایان دي او سوات او پېښور او کراچۍ دې ځایونو ته چې کوم تشکیلونو له ځي الحمدلله هغه ټول په دې باندې ښه مطمئن دي خو نو هغوی دا هم وایي چې الله پاک دې زموږ دا مشران دي لکه څومره ټولو قرباني کړې ده شهدا یې په کورونو کښې شته او د الله جل جلاله د دین قایمولو دپاره راوتې او الله پاک دې دا ټول د مخې سره بوځي خلافت له نو دغه خبره به غوره وي تاسې هغه خپلو ملګرو ته کوم چې تاسو سره په دغه تحریک وو ستاسو ملګري وو هغوی له تاسې یو څه پیغام لري، له دې ځایه کوم پیغام ورکوئ؟ بس هغوی ته زه دا پیغام ورکوم چې دلته الحمدلله په الله مې دې قسم وي چې دلته ښه شرعي نظام دی او ښه مې زړه دلته ښه مطمئن دی الحمدلله راغلی یم دلته مې د مولي صاحب نه مشکات شریف هم شروع کړی دی د حدیث کتاب دی او نور لکه ایمان او احسان او اسلام او د دې پېژندل او دا ټول هر څه الحمدلله دلته مونږ ښه دلته د دین درس شروع کېږي او په هغې کښې لکه اسلام هم مونږ ته ښایي او ایمان هم مونږ ته ښایي چې ایمان څه شی دی او احسان هم مونږ ته ښایي او ټول لکه شرعي چې کوم احکام دي هغه ټول مونږ ته ښایي او الحمدلله ټول یو بل سره ښه په مینه محبت باندې ژوند تېروي او الحمدلله صحیح حدود دلته قایم دي چې څو غلاو کښې د هغه نه چې ثابت شي بې لاس یې کټ کوي او چې زناکار یې غیر شادي شده یي کوړې وله ورګی او زښیا دې شو دۍ رجمګۍ یې دقسې ټول حدود الحمدلله چې لکه ښه دلته قایم دي او نور داسې الحمدلله ټول منظریان مجاهدین دي او ټول جنګېدونکې ډلې کم مجاهدین چې دی د دوی سره مینه او محبت ساتي او دواګانې ورته کوي چې الله پاک دې دلته راولي دې خلافت له ولې چې خلافت قایم شي نو په کار دی ټول مسلمانان اتفاق وکړي د ده مخالفت دې نه کوي او ټول دې دلته را ځي او په دې تمه باندې دي او دواګانې کوي او نور الحمدلله دلته ښه سنګرونه ښه منظم دي او الحمدلله ښه منظري مجاهدین ورته پراته دي دا دې څوک سوچ نه کوي زمونږ دغه ملګري کوم چې پاتې دي چې لکه دا به ختم شي دا خو د منافقت خبرې دي چې دا سړی په خپل سوچونه کښې کوي که دا مشر دی او که کشران دي چې دا سوچ کوي چې دا نن ختم شي او سبا به ختم شي ان شاء الله دا د رحمان ډله ده دا څوک نه شي ختمولی او ان شاء الله زمونږ ویډیوګانې به ګورئ په هر سنګر باندې به ان شاء الله چې هلته څنګه پیدا یم دلته به هم ان شاء الله په هر سنګرونو کښې به ان شاء الله زه ورخېږم په دې پوستو باندې او که راله الله پاک ګاډی را کړو ان شاء الله د ګاډی پیدایي به هم کوم د الله پاک به امداد او په مدد او په کومک سره ان شاء الله جزاک الله فضلي صاحب تاسو نه دین ډېر خدمت واخلي فضلي صاحب تاسې ترانې اورئ که نه تر هغې مو په رب العلمين ذات سپارو والسلام عليکم ورحمة الله وبرکاته.